نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله جل جلاله په آیاتونو کې د يهودو د یو سوال جواب ورکړي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې کله د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت وکړلو او مدینه منوره کې يهود آباد او په يهودو کې لس لولو علماو د يهودو چې په هغه کې یو عالم عبد الله ابن السلام رضی الله تعالی عنه ایمان راوړ مسلمان شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رساله کې تسلیم کړلو او د قران پاک د الله تعالی اخیری کتاب د تسلیم کو او نه نور علما د يهودو هغه په خپل يهودیت باندې پاتې شول او په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان نه راوړل تاسو خدمت کې معاف کړو چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه چند سوالات وکړل تک د اخیری زمانه پیغمبري او اخیری پیغمبري خاتم النبیین موږ یو څو سوال درنکو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغه د ټول سوالاتو جوابات ټیک ټیک ولا ورکړل او دو هم تصدیق وکړل او اخیر کې دا سوال وکړ چې جی پتا باندې دا وحي څوک راړي حضرت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورک ما باندې وحي حضرت جبرئیل علیہ السلام راړي نو دوه ورته ویل مونږ ایمان راوړیو پتا باندې ستا رسالت او پیغمبري به مونږ تسلیم کړي وا او دا قران پاک مو دی الله اخرنی کتاب تسلیم کړو او کچرته پتا باندې وه حضرت جبرائیل نه راوړل او د هغه په ځای باندې میکائیل علی السلام راوړل وجه څه ده ځکه چې جبرائیل علی السلام سره زمونږ دښمنی ده خبره مې تاسو په تفصیل کړو او میکائیل علیہ السلام خاملای کړه هغه د اسمان نه باران را نازلې د انسانانو ضرورت پر کوي نو هغه جوابات او تفصيلات تقريبا قبل ورستر شول نن بل سوال دوکي د مدینه منورې يهودو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې ته دا داوا کوي چې زه د اخیر زمانه پیغمبر يم خاتم النبیین یم ما نه بعد بل پیغمبر او بل نبی نه راځي او زما دا کتاب اخیرنی کتاب دې نه بعد الله جل جلاله طرف نه بل کتاب نه راځي نو ته په دې خپل دعوی باندې سمون ته معجزات کوخه کنه نو الله جل جلاله د دوه د سوال جواب ورکړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت باندې بلکې په ختم نبوت باندې او په ختم د رسالت باندې او قرآن پاک دا د الله اخیرنی کتاب ده دومره واضح او څرګند دلایل موجود دي چې بالکل د سوال نه پیدا کی چې د پیغمبر اسلام نه پوښتنه وکړي چې ستاسو د نبوت دلیل څه تو ځکه چې کوم علامات دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خاتم النبیین په تورات کې موجود وو او ټول علامات پیغمبر اسلام وجود اقدس کې موجود نو خو بیا هم دوی ایمان نه راړل اصل کې يهود ته دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبوت والا خبر د قران پاک د الله اخرنی کتاب دا خبره بالکل واضح او څرګند زره بر شک نه وپکې نو به انکار ولي کولو په دوه کې بیماری سو الله جل جلاله په دې ایتونو کې ارشاد فرمایي په دوی کې د ضد او د عناد بیماری و د ضد او د عناد بیماری و دو خدا سمج کړی و چې د آخري زمانه پیغمبر با په بني اسحاق کې راځي مونږ يهودو کې به الله استای الله جل جلاله رسول الله مبارک اخیر زمانه پیغمبر هغه الله جل جلاله بنی اسماعیل کې واستول نو فلعاذ دود پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په دې بنیاد باندې تزید او عناد کولو او بل په دوه کې فسق او فجور او فسق او فجور زید او عناد دا بالکل د حد نه اوختلې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت نه او د قران پاک د دې چې د الله کتاب نه بالکل بلا خوف او بلا تردد انکار کول بلکې الله جل جلاله په دې ټول کې ارشاد فرمایي چې دا يهود د دو عناد او د دو ضد د دو فسق او فجور هغه حد ته رسیدلی چې دا خباست د دو قومي خصوصیت د يهودو قومي اعتبار سره خاصیت علامت دار چې هغه ضدي او عنادي فسق او فجور بالکل به انتها زیات دی وخت کې تاسو ګورئ کوم يهود چې تاسو لکه پړه خلګي سو کاله وخت چې کلینټن چې د امریکای صدر دی ظالم دی وخت سره سینا کړی اوس ایران د هغه اوس دا یو د دوه یو وزیر دفاع به غیزه کوم سیاسي چې مشه د پټریاس هغه وی خدای سره پاګه مفتلا شوی دی الیاذ بالله من ذلک نو هغه امریکای والا دا خلک څه دوه خپل دی ور باندې ځکه دا هو کار دار څه خو جو په دې خبرې چې د شری چې د خځې ته کوم د کوم د دوه جاسوسي ولا غره چې دا غیر راځي دی ورته ویل نو پکې نه دي خبر زنا بهر تقدیر نو فسق او فجور قران پاک کوي دا هغه یو قومي خصوصیت ده د الله او د الله د تعلیماتو مخالفت هغه یو قومي علامت ده هغه دا هغه د هغه خصوصیت ده بلکې علاوه دې په دې ټولو کې موږ ته یو قسم اسحاق فرمایي چې تو خپل کتاب نه مني قرآن تورات نه مني او خپل پیغمبر حضرت موسی علیه السلام مخلصانه تور سره نه مني نو بیا د بل قوم پیغمبر او د بل قوم کتاب سیم له ومني کنه البته یو جماعت په دې يهودو کې داسې موجود وو چې هغه د الله جل جلاله عهد او وعده د موسی علیه السلام زمانه کې هم پوره کړی و او کله چې پیغمبر مصطفی سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر باندې الله مبعوث بیا هم هغه پیغمبر اسلام باندې ایمان راوړل لیکن اکثر د څه چې لا یو هغه ایمان نه راوړل سمجھ کې رااله خبره